سورته مائده ورته وای سورته منقذه ورته وای صحیح شو سورته مائده ورته ځکه وای چې په دې کې بیان د مائده دی یو دسترخوان بیان تکرار روان دی ها صحیح شو یو دسترخوان دغه واقعو په ذکر کړي دا رنګ سورته منقذه ورته ځکه وای چې دا سره خلاصي د پدی باندې چې عمل وکي نو الله تعالی به دې بچ کی او نجات کثرت ملاو شي ها خجی دا صورت کې دا مدني صورت ته ها مدنی صورت ته نازل شوی دی پس د فتح د مکینه د مکینه د فتح نه ورسته دا صورت نازل شوی دی د مکینی صورت سره د دې سره بس دی وای مکینی صورت سره را بس دی چې په مکینی صورت کې یو خو عام خطاب یا یوحنا په دې کې خاص خاص خطاب دی یا ایه الذین آمنو اوفوا بالعقود آمنو سره خطاب کوي مؤمنانو ته دا رنګ په مخکینی صورت کې ته د اهل کتابو بد خوینا او بد خصلتونه ته ذکر کړل نو په دې صورت کې ته د نور بد خصال ذکر کوي او پای کې خاص طور سره رد په نصارا او باندې کوي او دا نصاب د دعوت ته چاته نصارا او ته هغه ته ذکر کوي نو دا یو سره بل رابط شو حدیث بل چې کوم ده نو په صورت کې په مخکینی صورت کې یبین الله لكم ان تضلوا الله درته احکامات بیانې چې د پاره تاسو گمراه نه شي نو اوس د تاغه احکامات بیانې چې هغه کم کم دي ښا خدي د صورت مائده دغه د دې شو دای مخکې سره ربط شو دعوت دې صورت صدا نو دعوت دې صورت دا الامر بایفاء العقود اے واوري امر دې په وفا د وعدو باندې پوه شو عقود ایمانیه هغه ولته ذکر کوي چې په دغه باندې تاسو تو کوي عمل کوي نو دغه په اول سر کې راځي یا ایه الذین آمنو اوفو بالعقود دا بل د صورت دعوه ده یخي په سر کې ده دغه رنګي نو په دې دا دعوه چې ثابتې د دې اسلوب او طریقه کار به څنګه وي نو طریقه کار به دا وي چې امر برته کوي او په افاده عقود باندې امر به کوي چې وی معنی دا عقود او دا عهدونه ومني دویم نمبر رد د کوي په يهودو په نصاراو باندې چې هغه د دې وعدو وفا نه کړی صحیح شو دریم نمبر چې کوم دی نو نهي بکې د موالات د يهودو د نصاراو نه چې هغه سره ګوره دوستانه مکه ولا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء دا مکه وي ولی زکه چې دا غوي کوینه په تاسو کې راشي بیا به تاسو په وعدو باندې وفا نه کوي دریم نمبر چې کوم دی نو دا به طریقې کار به دای چې شپارس عقدونه مرکز ذکر کوي سورا شپارس هر یو په سر کې برازي یا ایه الذین آمنو ایته موږ عقد وایو سو ته وایو عقد یو وعده بوي هغه بل تدا کوي نو دا به شپارس عقود ذکر کیږي په دې صورت کې دا به اسلوب او طریقه کار د اثبات میخه دا طریقه کار تر ثابتيږي خدي بیا دا صورت چې کوم دی نو دا بیا منقسم دی درې وسوتا اوله ایسه د دې صورت چې دا هغه تر سلوي ختم نمبر آیات پورې ده سلوختم نمبر آیات پورې بدا اولې سوي او په دې ایته کې به اول تا ته 15 شپږ عقود برته بیانې او ورته په علی کتاب باندې رات کړي بیا د یو تل وخت ما آیات نمبر 2 مې ته شروع شي 2 مې ته بیا تر شپږ په تم آیات پوری 66 نمبر آیات پوری په هغه کې به سوي نو په هغه کې به درته کوم دین او دغه ذکر کوي دعوت باور کوي ها په هغه حصہ کې بچ کوم دینو تا ته با دعوت درکې د کتابونو منلو ته درې قسمه کتابونه به ذکر کړي او په نصارا او باندې بس کې رد کړي دا به تر شپږ شپې تم آیات پورې به دغه باب چلیږي د شپږ شپې تم وش پې تم آیات نه بیا څه چې شروع شي بیا به درې مې ته شروع شي نو په هغه درې مې ته کې بیا خاص دواجری چاته هغه بیا مطلب دا چې کتابیانو ته بیا دواجر ورکړي او په اخیر د دې کې بیا دلیل نقلی پیش کړي په نفي د علم غیب باندې هغه بیا راشي ان شاء الله تعالی صحیح ده دا په دې طرز باندې بدا اسی دا کیږي په دې کې بس زیات چې کوم مطلب بیانېږي هغه بدایي چې ګوره تحریمات د الله تعالی صحیح او تحریمات ته عباد باطل تحریمات د الله صحیح مطلب دا چې الله کوم سيزونه حرام کړی دي په خاصو ځایونو کې په خاصو وختونو کې دا نه چې ګوره یو خو د الله محرمات او د جنای حرام کړي دا خود صحیح دي دا غم صحیح دي او تحریمات د الله پتا باندې په احرام کې بعض چیزونه حرام کړی دي کنه چې ښکار باندې کې په حرام کې در باندې بعض چیزونه حرام کړی دي کنه دغه تحریمات دا صحیح دي تحریمات د عباد او باطل دي بندگان چې کوم چیزونه حرام کړی دي هغه ګوره باطل دي دا بنوای چې دا شی دي دا کې مکو دا حرام دي دا ناروا دا بند دا بنه کې نذور د الله تعالی چې نذرونه الله تعالی په کم مقرر کړی دغه ته نذور الهی هم وای او نذور د عباد باطل په دغه باندې بدل سکی رد بکی اوس په دې کې اولنې باب چې هغه تر تل وختم آیات دغه پوری تر اولنې باب چې هغه تر سوار لسم آیات پوری سوار لسم آیات ها سوار لسم آیات پوری دا به اول باب راشي په دې باب کې وسې په دې باب کې به وی رد په شرک په تحلیل او تحریم باندې په دې کې په پنځه عقود ذکر کیږي اول یا ایه الذین آمنوا اوفوا بالعقود په اولنی آیات کې بیا دویم عقد دی یا ایه الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله په دویم آیات کې اولنی عقد کې ترد شرک په تحلیل او تحریم کوي په حلالولو حرامولو کې بل څوک مشرک وي د الله تعالی سره په دویم باب کې ته وایي چې تحریمات د الله تعالی اومني هغه نذور الهیه دي او دا په تر پنځم آیات پورې چلیږي بیا به دریم عقد په شپږم آیات کې یا ایه الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاه دا به امر وي په طهارت باندې په طهارت باندې دا به بیا چلی دی بیا څلور فائدې ذکر کړي رستو به ترغیب ذکر کړي په دریو تاکیدات سره دا غي لپاره دا چې ذکر کړي بیا څلورم عقد ذکر کړي په دغه کې آیت نمبر 8 کې سلورم عقد برته ذکر کی بیا پنځم عقد ذکر کی په آیت نمبر 11 کې یو لسم کې او دا غي نه پس پرته بیا دوه مثالونه ذکر کړي دا هغه چا چې هغه څه کړی ټول په یایو الذین آمنو سره دي دا غي نه پس پرته بیا دوه مثالونه ذکر کړي دا هغه چا چې هغه په دې عقود باندې وفا نه وکړي نو څنګه عذابونه پر هغه یو دا غي خباثات پرته ذکر کړي دی ګوره چې کم الله تعالی نازل کړی دی ابن جریر معنی کوي جامع البیان کې وای چې عقود څه شي وای العقود ما فرض ها وما ما حرم وما احل وما فرض وما قد في الشرع فهو عقد بس وی عقد دغه دی چې کم حلال کړی شي دي کم حرام کړی شي په شریعت کې کم فرض شي دي او دا کم حد بیان شوی دی نو هغه څه دي هغه عقود دي بس دا اومنه دا تسلیم کوي ښا دا یو تاول کیږي عقود ایمانیه دي ته وایي عقود ایمانیه او معنی او حلت لكم ومن العقود او د عقود نه دا خبره ده اوس د عقود ایمانیه نه دا خبره ده چې او حلت لكم بهیمه الانعام حلال کړی شو دي تاسو د پاره ساروي فوشی بهیما جمع ده بهیما بهم نه ماخوذ ده بهم څه ویل کیږي هغه جناور ته ویل کیږي چې هغه په خلی کې خجبه خبره پینې شي کوله ته په کوله څه کنه نو تبا هم نه بهیمه هغه ته وای چې هغه هغه دانه شي کوله او الانعام هغه زناور چې هغه سریږي مطلب دا ری بس دا اضافه بیانی دی بهیمه الانعام حلال کړی شو د تاسو لپاره چار پایان ساروی الا ما یطلع علیکم مگر هغه چې بیان بکړی شي پتا سو باندې حراموال داغي بلکې تقدیر دی الا ما یطلع علیکم تحریمه مگر هغه چې تاسو باندې بلاغي تحریم بیان کړی شي داغه حرمت به در باندې بیان کړی شي غیر محل الصید خو یو خبر واوري چې دا د حلال دی خو غیر محل الصید مکی گئی غیر محل الصید حلالون کی د ښکار اخکار ما حلال وی پوښوی وانتم حرم او په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې یی احرام کې بکار نه حلاله دا تحریمات د الله دی ان الله يحكم ما يريد یقینا الله تعالی حکم کوي ما دا هغه کارو یرید چې اراده وشي کته واز داولی دلته کې بند کړو الله وی دا زما اراده دي په دې کې ته ګوتې مولا زما قوانین دي ښا یا ایه الذین آمنو لا تحلوا شعائر الله دا دې ما قد ذکر کړي دې ما قد سره ما تاسو ته وی په دې کې بیانې ادب په تحریمات الہیو کې نذور الہیه الله تعالی چې کوم نذرونه مقرر کړی دی او دا الله حرام ګرځولې دي چې دا حرام دی د دې به احترام ساتي نو دا هغه وته څه کې احترام به ساتي دا هغه ونه بوټي دا هغه ساروي هغه باندې دا کې خدا به بل چا لره نه ثابتې هو څه کنه زمونږ پښتانه په غټ جهالت کې غریبانان پراتی سو کې الکه او دا قبر سره خوا کې سره دا بوټي دا دی ولا پلانې بابا خپکی جله کړه حرام یو د الله دی حرام د بل چا نشته رخه د بل چا حرام ما ثابت وي دا خو بل چا له حرام دي تشریف په تحلیل او تحریم وي دا خو حرام ته بل چا ثابت کړ بل چا حرام او دربار نشته دربار یو د چاره د الله دی ها نو هغه ته کوي یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو لا تحلوا شعائر الله محلال وی نشانی د دین د الله شعائر الله می حلال وی څه مطلب الله تعالی کم کارونه په احرام کې حرام کړی دي نو هغه کوي ما دا غي کول څه دي هغه دا غي حلال ول دي ارتکاب کوي می کوي میاشت د حرام څو بے دبی ده هغه دار چې په دې کې جنگ مکوي چونکه دا په دغه کال لا نازل شوی دی نو مشرکین لا حق تراتلل نو چې راتلل نو مسلمانانو ته وی لا بند نو محجنا نو دا دین تاسو سره په دغه ځای کې جنگ وکړي دا میاشت د حرمت ته حرمت په میاشت کې جنگ مکوي ولل هدی ولل قلائد او محلال وی هدايا هدیه دا غي بے دبیونه کې هدیه ته وی حرام ته یو قسم زناور د حجام ځان سره بوزي حرام ته نو هغه د حرم د احترام په تور بیا ال تعالی لیږي بل دا کې بنا علاله دا به یو الله د پاره نو ال تک علالو د پاره د تکم صاحبي بوزي کرا نو دا سری د دې بیا د بیو نه کوي دې ته پلار کې رکاوټ جوړ نه شي هغه باندول یا هغه وهل تکول یا هغه علالول پلار کې دا د غیبه د بیا ولل او می بندوي ولل قلائد او ما غ قلادو ولا غهار او اچول شوی هارا چولی شوی سدی هغه کې بیا یو قسم په دې هدیو کې هغه ته په غاړه کې یو خاص نشانه ځوند کړی چې هغه ته قلاده وای هغه قلاده لري لپاره چې معلومه شي چې او دا د حرام ساروي دی ولا امین البیت الحرام او بیا د بیمه کوي تاسو هغه د قص کوونکو البیت الحرام دا کور د حرمت بیت الله ته خلق را روان دي او هغه بیت الله ته خلق راتلون کې خلق هغه ته پلاره کوي کاوه چې نه بازي دا کار مکه وي دا د الله تعالی دغه شعائر او بیت دی ها دا سوکتی ولا امین البیت الحرام بعد وی دا مشرکین دی وای چې دوی مشرکین لا د حج نه نو باندې وای دا مبندوي لیکن راجح قول دا نه دی راجح قول دا دی دا مسلمانان دي چې د مکی د فتح په کال باندې سکړو ایمان راو ولی دا مبندوی د دې باره کې خاص لري وای زکه چې په حدیبیه کې د دینه مخ کې دغه خلک کافرو مسلمانان بند کړو نو اوس مسلمانان کله کله په غوسه کې راځي کنه چې پرونه زنه را پرې خو د موت په دې ته کې دی به معنا حج تراشی نو هغه اوس اسلام قبول کړی دی الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام ولا غټول مخ ګناونه ختم کړي نو اوس را پرې دا مسلمان شوی دی ولا امین البیت الحرام یبتغونا چې طلب کوي فضلا من ربهم ګور دینه پته ولګی چې دا مشرک نه دی طلب کوي فضل من ربهم نه تدر خپلنا ورضوان او او رضا د الله و اذا حللتم او کله چې تاسو وځي د احرام نه حلال شئ اند احرام نه وته نو فاستادو بیا کار کوي خیر دی بیا دغه نشته دی ولا یجرمنکم خدا یو خبر یاد ساتي ولا یجرمنکم جرم څه ته ویل کیږي اجرام او جرم دا وایي چې تحریز علی الجرم په یو جرم باندې څوک را ګرمول ولا یجرمنکم نورا پورته نه کی تاسو شنآن قوم هغه دشمنی دی یو قوم ان صدوکم د دی وجنا چې بنکری وای تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه دی په دی خبره چرته راپور ته نشي ان تعتدو چې تاسو تجاوز کوي تجاوز دا دی هغه چې ته باندول نه هغه کافرو په هغه ټیم کې او تی بنکره وتی مسجد حرام ته نه پریخه اوس هغه اسلام راوړل دي ته ته ودرېږي اته ته وای چې خبرون دې نه پرې خورن ته برازي نه دې پرې مرته نه دا کار مکوي وتعاونوا على البر والتقوى او تعاون کوي مدد کوي دی یو بل سره پنه کوي او په تقوا باندې پنه کوي او په تقوا باندې دا وای آلوسی وای دا ټول خلکو ته امر دی کاغه علما دي کاغه بهادر خلک تیار څوک چي دي ولا تعاونوا او تاسو مدد مکوي دی یو بل على الاسم په ګناه باندې والعدوان او په تجاوز د شریعت در ته وی چې بس احلت لكم بهیمه الانعام الا ما یتلا علیکم مگر د بعض په پتا سو باندې تحریم ولستی شي هغه کم دی هغه دالیه ته ذکر کړي محرمات اصلیه اربعه فلور ته ذکر کړي هغه کې تفصیل کړي حرمت علیکم المیتۃ حرام کړی شي په تاسو باندې المیتۃ مردارا هغه په خپل مرګ کې مړ شي هغه در باندې حرام ده ودم او وینه در باندې حرام ده وینه بهیدون کی او دم مسفوحه او لحم خنزیر یا او لحم خنزیر ولحم خنزیر ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر و ما اوهلا وقت اواز کړی شوی پاغي باندې لغیر الله د پاره د نږدې کېدو د غیر الله به پاغي باندې د تقرب د غیر الله لپاره چې اواز شوی دی نو کوم مذبوحه ده په نوم د غیر الله کوم منزوره ده خو شي هغه ټول حرام والمنخنقه او هغه خپه کړی شوی دا د میتتو مردار په خپل مرګ مشوه دا غي نور قسمونه دام دي والمنخنقه خفه کړي شوی مړی له زور ورکی لکه چینیانو او مړی نو دانا والموقوذه دا مردار ده والموقوذه او هغه په لرګي باندې والی شوی اے په یا پکانی په لرګي دی والا نو هغه شوا یا په غشي باندې په پلنو ولګي خو مړ شي نو هغه نه دی هغه نه حلال وال او دغه وای په دې موقوذه کې وای داخل شو څه شربینی وای ودخلت فيه سید السید بالبندقیه داخل چې په دې کې کار پچا باندې پټو پک باندې پټو پک چې تار دې ځای نه وښتو کنه او ای ما بسم الله ویلې وا نو ټو پک چې کوم دې هغه تیرواله نشته د ګولې هغه په زور وردن نکیږي د بارود په زور دا حلال نه دا حرام دی پوه شئ که غشه او بیا سيو هغه تیری والمتردیه او هغه را پریوتلې د غرنا یک نی ته پریوتا او هغه چې کوم دې مړه شول ته وینې ته لاړه او دا مردار ونتیحه او هغه کربان والی شوی بل ساری سره جګړه وا او هغه پخکرو والا نو خسره پکې او خړې ربینه ته لاړه خنا نه حلال نه ده و ما اکل السبع او هغه چې خړلې درندگانو زمری لیو څه چې وخړه الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو پاک کړي څنګه پاک کړي تا زخمی اومونتا او سره وکړه بیا دې زف حکړه نو چې بیا دې زف حکړه په نوم د الله باندې نو بس دا صدا دا بیا چې کوم دنو حلال ده و ما ذبح علی النصب او هغه چې ذبح کړی شوی په سلو باندې سلیو باندې ګوره ما تاسو یو بوتان دی یو بیا سلی وی سلی هغه چې دی دا کان یې دی هغه ځای غټ یې وی و دا سلی دی دا کې فلانه ناستو او دا به دوی هغه به مشرکین مکه او دی دا فلانه ناستو دی کې بیا بدل اول ته به څه کولې ذبح کولې دا حرام ده مردار ده و ما وان تستقسموا بالازلام او تقسیم کول تاسو بل ازلام په غشو باندې اغم حرام دي تقسیم بل ازلام استقسام بل ازلام څنګه لري حصي معلومه ول خا قسمت معلومه ول په دې کې دوه قسمه روایت دي یو روایت چې کوم دی هغه داد نه سفیر اورل دي هغه وایي چې دا داس چلو چې د هوبل د دوی لوی خدای سو کو هوبل هغه په دې وی دا حابیل شهید دی پوه شو کنه نو حابیل له نو هغه پاکه به غشي خيو نو درې غشي به هغه پاکه پراتو په یو باندې ویل کېږي امرنی رکھتی زما رب ما ته امر کړی دی بل باندې ویل کړو نهانی ربي زما رب زما نه کړم بل باندې ویل کړو غفلن غافل دی به خبر دی خپل حال ته پته نه لګي نو چې سحر په سکار لتل دا ته هم کار لا نو لا بل ته به اکترا والے یې یو خوښه چې وګور کړ نو کله کړي دی چې امرنی ربي به صحیح دی بس ما ته ویل او کله پیل کړو چې نه منع کړي منه نه بتلو او کبه لیکلو چې غفلا نو یره او پلا په حال دې سور دی بیا را واخلا نو بیا بیا را واغستو نو که ار یو پکې راوته الله وای دا کار مکو دی باندې تاسو قسمت معلومه وای یو طریقه دا وا دیمه طریقه دا وا استقسام بل ازلام داو چې قربانی به وکړه شی به حلال کو دا غي نه پاتې به تقسیم کول نو غوشي به راغستو نو په بعض باندې به دوه لیکلي په بعض به درې لیکلي په بعض به پنځه لیکلي چې چا به کوم راووت هغه هم را برخه به وي یو خو پکې داسې پیدا شي لکه زموږ ولې تشپانه چې دا هغه پکې اسرا ونه وصل هغه به داسې خالی پورته لاړو نو دا سری دا حرام دي دا خو جواری دا صورت بیا راغی وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق دا کارونه چې فسق خروج کامل عن دین الله دا پوره وتل دي د دین د الله نه کفر دی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم نن را دي نن ورځ کوم ورځ ورځ د سورته مائده ته نازلې دو دا احکامات چې نازل شو یا اسل الذين كفروا نا امید جو کسان چې کافران دي من دینکم من رجوعکم عن دینکم دا واپس کېدو تاسو نه دین د دین تاسو نه هغه وی یا رب ته وی دی خو دمر کلک شي دا اوس نه ناراضي مونږه دا مونږه ناراضي من دینکم دا معنا ده یا داره چې من دینکم دای مایوس شو د داخلولو د خپل رسمونو نه تاسو په دین کې مخکې به کوشش کو چې ورګه موږ پکې سور داخل کو خپل قوانین به پکې داخل شو خو چې دا یا تراغ نو باس وي قصه ختمه شو دي کوئی نکی کوئی د موږ سره مکمل مخالف دي فلا تخشوهم نو مې یریږي د دوی نه وخشونی او یریږي زمانہ د دوی د یری د وجه چې تاسو قوانین پکې را داخل نکي الیوم ولې پکې نه را داخله زکا چې نن ورځ اکملت لکم دینکم پورا مې کتا سو در دین تاسو و اتممت علیکم نعمتي او پورا مې کتا تاسو باندې نعمت خپل خپل نعمت اکملت لكم اکمال او عقاید کړي او اتمام په فروع کړي ورضیت لكم الاسلام دینا او خوخ مې کتا تاسو لپاره اسلام دینن قانون د ژوند قانون د ژوند تاسو څه شو دین معنی قانون د ژوند دی قانون د ژوند تاسو شو اسلام شو بس په بل قانون باندې باندې چلیږي او دلته کې وای وای پاس نه نو الله وای ما سوار لسته وکاله مخکره د پاس را لګل او دوی سوای وای یرب شریعت بل پاس نشو نه منظور شو نو ته د الله دشمن وای لکه ما نه منظور کې فمن اضطر فی مخمصه نو هغه څوک چې مجبور شو فی مخمصه په سخت لوګه کې غیر متجانف لاسم چې نوی کجیدون کې د ګناه تا کجیدون کې ګناه نه دارې ته دا څه مطلب دغه وه غزان تر اخلي خدا نه کوي چې ویل له کباب پکې وکړو او ساله کوم مردار وغلا او بس دومره ته وخره چې ته په ژوند دې پاتې چې مړ کېږي لیکن دا څه هم کوو چې توا چې نو دې غره ځان لتی کی کوم دا ما کوو فإن الله غفور یقینا الله تعالی بخون کړي په هغه چا باندې کې چا داسي خوړې خو د ضرورت مطابق خو خامخا یو ټیکټ سیوا او خوړې شو او رحیم رحم کون کې الله دا رحم یو کتاب ته دا اجایز کل یسالون کما ذا وحل لهم اوس راشه بل دغه وګوره بل قانون وګوره د تحلیل او تحریم په باره کې د اهلی کتاب او حلالي کتابیانو يهوديان نصارا او څه شی حلال کو هغه تا ته حلال دي کنه الله او یغره ته حلال دي يسالونک ادي پختنه کیستان خنه دا بل څه شی دا د خکار مسله ذکر کوي د خکار مسله هغه دی آیات کې بیا راځي دی پختنه کیستان ما دا او لهم چې کوم شی حلال کړی شوی د دوی لپاره دی به د ښکاریانو نه وي نو دا څه نه چې بل ورځ خر چر درا ټینګه کړی او مړه کړی اته وای چې زما سیده خیر دا دغه ښکاری شه دی او حلال دی نه ښکا خر ته په ښکاریانو کې نه حساب کړي دا سری سپیره او دغه دی باز دی دویمه خبره دارا چې دا باز او داس ته بتا تربیه کړي که تربیه کړي نو کنه نو بیا نه دغه صحیح تربیت هغه بیا خپل طریقه ده خو تربیت ته انګریزانو نه مراد مما علمکم الله هغه تعلیم چې الله تاسو درکړی هغه دا تعلیم دی چې شی به کوشش کوي چې ژوند دې تا تا تا خواته راوړي صحیح شو دریم نمبر مکلبینا الکه بل صفت دا دی چې دا بچي مکلبینا دې به تر پرې ښه دا نه چې هغه خپل په باندې دغه ګرځېدو په پټو کې ګرځېدو او خپل په ځنګل کې ګرځېدو ځان له ښکار کړي دي او مړ دي او تلاړي تاراوني ولې چې بس مړ دا خو کاریس دي کړي دي نو تا خو نه ولېګلې دا چې ته لېګې نو په هغه ټیم کې دا هغه هغه مراد دی یو بدای چې هغه به دغه وی ښکاری به وی دیم دا تعلیم باندې ورکړي تعلیم به اسلام وی څلورم دا چې تا په دغه وخت ښکار پسې ورپرې خوي صحیح شو پینځم شرط واورا فکلون خری مما داغنا امسکنا علیکم چې وی ساتي تاسو لرا اے دا نه چې وی ساتي تعالی را مطلب هغه تعالی راوړي خو په لار کې خامخا مړی مړی کې زور راغې مړ شو ګوره یو خو غنی ولې تعالی کو هغه ارسنګ هغه بیا جایز دی لیکن هغه نی ولې او تعالی راوړو په لار کې ته مړ شو نو دا صحیح ده خدا ته نه چې سپیدان لخکار کړل او هغه ګیان نیمه خوري او خړلې لته نه ځان نه کړې دي او هغه سره تلاړې تار او نیو چې مړبل دا خو د ښکاری استخکار دي او بس هغه خړې نه نه هغه تعالی نه راوړي چې ما امسکنا علیکم چې تاسو د پاره تاسو لوي صحیح شو واذکر اسم الله علیه پغم واورا او یادوي نوم د الله تعالی علیه په دغه ښکاری باندې وخت ارسالی په وخت لګلو کې اے چې سپېلېږي کرام د ډب بور کې زور د بسم الله الله اکبر پوښوي نو بس داسې شو او پاک او خوراک د هغه خلکو اوتل کتاب چې ورکړل شوی ته کتاب حل لهم دا حلال دی است لکم حل لکم حلال دی تاسو د پاره بس هغه څه شی حلال کړو کتابي کړو يهودي او نصراني خیر دی بس دا حلال دی اوس که هغه په نوم د الله غستې که نوم د غیر الله غستې مقبول وي بیا هم روا دی لیکن قول مردود دی نه چې نوم د غیر الله په غستې بیا نه حلال هغه نوم د الله اخلي بسم الله الله اکبر البته که مشرکانو وای مشرکانو هغه جایز دي کاغه مشرکانو ځکه چې کله کو دغه نازلې دو مشرکانو هغه نه د يهوديانو مشرکانو د نصاراو مشرکانو ګرنو مشرکان نه کتابيان مشرکان داغه یو غزه کې جایز دي چې وای څنګه کې دغه نازلې دو قران دغه ټیم د ټول مشرکان موسی عليه السلام ته الله نه ویل ابن الله وته نه ویل عزير عزير عليه السلام ته الله ابن الله نه ویل البته په نن دور کې پنن دور کې څه حال دی پنن دور کې دوی وایي چې چون کې دوی سیکولر خلک دوی د سره دیني سماوي منینه نو بیا نه جایز خو شو کنه بیا نه جایز وتعام البته په دې کې وایي دا کاتولیک والا چې دي د دوی هغه جایز ده چې هغه آسماني دین مني وتعامکم حل لهم او خوراک تاسو چې حلال دی دوی لپاره تاسو خوراک دی غیلا لال دی مطلب څه دی چې ګنې تا وی چې را ګنې زب په دبانې خپل خوراک نکوما الله وینا خیر د کړه کړه په ست صدقه ما دقو کې اس خبرم ده والمحصنات من المؤمنات او هغه پاک دامن خزې د مؤمنانو نه والمحصنات پاک دامن خزې من الذين دا کسان نه اوتل کتاب چې کتاب ورته ورکړ شوی من قبلکم مکه تاسو نه اذا اتیتموهن کله چې ورکوي تاسو هغه ته اجورهن مہرونه دا وي محسنین په داسې حال کې تاسو وعده کوونکی غیر مصافحین نه جنا کوونکی ولا متخذین ولا متخذی اقدام او نه نیون کې پټو یارانو پټو یارانې نه چې خدا دې وعده وسره کې نو کو د کتابی خ يهودیا يهودیا دا یا نصرانیه دا نو کیږي وسره نکاح نکاح وسره کیږي البته عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دا مسله ډیره شو سره دې پابندی ولګول خو سیاسي پابندی و دې لپاره ولګول چې دا خلک بډول ګډ ورشي دین نه خراب شي نو په دې وجه باندې لګولې و خدي و ومن یکفر بالایمان اوس چاوی چې خلک دې سره نکاح کیږي کنه نو دا بر دې دا دینوم صحیح نو کله دې دین ته وورو الله وی وانه وړي ومن یکفر بالایمان څوک چې کافر شو پس د ایمان نه بالایمان مع الایمان سره د ایمان نه یا کفر کو په مومن به باندې بل معنی دغه ده فقد حبط عمله یقینا برباد شو عمل ده او هو فی الاخرته من الخاسرین او دی په اخرت کې تاوانیانو نه دا تر دې پوری دا هغه دوی معقد ها په دوی معقد کې دا به لک تفصیلات اوس د دینه پس درې معقد شروع کیږي درې معقد سره درې قانون طهارت ځان پاک ساتي ښا وبویل شي یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو اذا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو ادری گئی مستا ادری دی اذا اردتم چې کله ادری گئی دا نه چې ادری دی بیا ورته دا داس کوم خو شو دا نه نو اذا قمتم کله چې ادری گئی الى الصلاه مانځتا خو په داسې حال کې چې تبي او داس وی دا هم پکې شرط چې دا نه چې نه بس وای چې مونږ ټیم شو نه خامخا او داس کوم خو شو کنه نو بیا هغه کیسه تبلیغی ته سوي دی وخت دی اذا قمتم الى الصلاه کله تاسو درېږئ مونږ ته نو فاغسلوا وجوهکم فاغسلوا وجوهکم نو وینځئ مخونه خپل و ایدیکم لاسونه خپل هغه ډېرې استنجاګانې کولې تګیا خو شي نه بل وته راغله وی شکر الحمدلله چې الله دې پیدا مسلمان پیدا کړم او بیا ستاره هغه نن پیدا کړی چې پوسټ کې ودرالې فغسلوا وجوهکم نو وینځي مخونه خپل خپل مخ وینځي ښا و ایدیکم لاسونه خپل ال المرافق تر چا پوري تر څنګه پوري تر دې ځای پوري وامسحوا برؤسکم او مسح کوي په سرونه خپل باندې په سر باندې مسح کوي ښا و ارجلکم دا و ارجلکم چې دا عطف ته په هغه ایدیکم باندې او وینځي خپې خپل دا نه چې دا دا کوم نسب راغله ده انو دا ادا ذکر راغله ده چې الته پاغي باندې عطف ته دلته کې یو قرات دام راځي چې وارجلکم پاغي ته جرد جوار وي نو دا عطف پچا باندې پاغي باندې ده فایدیکم باندې پدې دا کې ابن جریر خطا شوی ابن جریر وایي چې پخپو باندې به مسکی نو خلکو په فتوا لګولې وای ابن جریر شیعه دی نه شیعه د خدای بندگانو خطا چې ول اتحاد کړو په نور عقیده کې شیعه نه دی او خطا چې په یو ځای کې بس خطا شونه و ارجلکم او پیوین د ال الکعبین تر چا پوری تر گیټو پوری او شیګار ته مخې کوي ها و ان کنتم جنوبن او موږ په موضوع باندې په مته کو په خپوی نه کو و ان کنتم جنوبن او کو چرته وای تاسو په غو دغه کې په جنابت کې نو فتطهروا ځان خپاک کوي ها بیا ځان تولوینځه او دغه ها بیا فتح هارو کې باغ آباد دن نزایونه دی لکه خپل شو اپو ده شو دا خو اندرون دی خو بیا په کدام مینځي و ان کنتم مرضى او که چرته ای تاسو مریضان او علا سفرنیا په سفر باندې او جاء احد منکم یا راشی او تک تاسو من الغائط د غټو د سماتینا یا وړو کې ټول نواقض وضو ته مراد دی او لا مستم النساء یا مقورواله کړي د خود سره فلم تجدوا ما ان نمو او بنشتره فتیمموا سعیدا طیبا نو قصد کوي دا خورې پاکي فمسحوا بوجوهکم نو څنګه تل راکې مسو کوي په مخونو خپل باندې و ایدیکم فلاسن خپل باندې منه د دغه خاورینا پوه شو کنه چې سنا څه شی وته دغه خاوري وی ګوره ښا پوه شو کنه نو دا ته نه ته صادر باندې را باندې کې اورډا بډا هغه کې نشته دی وای ته دغه کوم تیمم کوي نه دا تیمم نه شروع کړی منه زمکه د زمکه د جنس نه وای ما یرید الله لیجعل علیکم ما یرید الله اراده نه لري الله تعالی یجعل علیکم من حرج چې جوړ کې پتا سو چې کیږي پتا سو باندې من حرج ان ستنګ سیا ثبوت در باندې الله نه دی اسانی در باندې راوړي دا یو فائدہ دیمه فائدې وګوره ولاکی یرید لیکن اراده چې الله در باندې بوج نه راوستو نو دا ته په سر مسا کوي دا وګوره ها په سر مسا کوي کدا ته چې سر بار وخت وینځي پوه شو لکه ځکانو دی پینځه وخت مونږ لامبل ولكن يريد لكن اراده لري ليطهركم دي لپاره چې پاک کی تاسو ولكن يريد ليطهركم لكن اراده لري الله تعالی چې پاک کی تاسو نو د پاکوالی د پاره ته الله تعالی تیمم او دغه جایز کړو او داس چې او داس کوي وليتم نعمته دې پاره چې پوره کی نعمت علیکم پتا سو باندې نعمت در باندې دا پوره کې ګوره بیا کړته وي چې خیر دې مشکل وي ته تیمم کوا لعلکم تشکرون دې پاج تاسو شکر ادا کړئ سلو فائدې ذکر کړئ وذکروا نعمت الله او د توي وو په دې احکامات عمل کوا الله در نه وعده غستدا دا ترغیب ور کوي د دغه اعمال باندې د عمل د پاره د قوانینو باندې او تاکیدات پکې درې ذکر کړئ وذکروا نعمت الله یاد کړئ نعمت الله تعالی علیکم پتا سو باندې و میثاقه الذی الله در باندې نعمت کړ دې ډیر نعمتونه دي یو نعمت کتاب دی یو نعمت دغه چې د احکامات راولېګل و میثاقه الذی او میثاق د الله هغه واثقکم به چې پوخ کړي د تاسو سره به دغه میثاق دغه وعده د باندې پخا کړي دا چې والک دا وعده پخا لوس قسمیه د باندې عمل کوي اذ قلتم سمعنا واسعنا کله چې تاسو وی چې مونږ واورېدل واتانا مونږ تابعداري کو واتقوا الله نو دریم خبردار چې تقوا او کید الله نه ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی په دې پاسرار د سينو باندې نو ګور درې تاکیدات یو د الله نعمت ته یو د الله وعده ده یو د تقوا ده په دې وجه باندې په دې کارونو عمل وکړي یا ایه الذین آمنو سلورم عقد ده سلورم قانون سلورم قانون څه ده چې لکه ته مطلب دا دی چې گواہی کې کنا دا خو د ځان سره هم متعلقه مالو د بل چا سره بس چل کې د بل چا په بار کې بل څنګه ترتیبینو هغه راته خي یا ایه الذین آمنو یا مؤمنانو کونو شی قوامینا کلک لله خاص د الله لپاره شهدا اگواہی کوونکی بل قسط په عدل باندې ولا یجرمنکم او راپور ته نکی تاسو شنعان قومین دشمنی دی یو قوم علا ان په دې خبره باندې لا تعدلوا چې تاسو عدل نه کوي پوه شو چا باندې غلط گواہی کې نو د انصاف کوه اگر که دشمن دی ولني دا نه چوري دا هم دشمن دی زمانه دا داسې مکوه ای عدل انصاف کوي هو اقرب دا عدل چې دا ډیر نږدې دی له تقوا د تقوا ته تقوا ته د الله رضا ته یعنی تقوا ډیر نږدې دی له تقوا ځان بچ کول د اورنا واتقوا الله او یریږي د الله نه ان الله خبير بما تعملون یقینا الله تعالی خبردار پاس تاسو عمل کوي وعد الله الذين امنوا اوس بشارت ته څوک دا احکامات مني وعده کړی دا الله تعالی کسان تر چې ایمان راوړي او عامل الصالحات او عمل کوي موافق د شرع لهم مغفرت خاص دا غوي د پاره لوی مغفرت ته واجر عظیم او لوی اجر دی یا ایها الذين امنوا پنځم عقد ها والذین کفروا پمنس کې تخویف راغی آ کسان چې کافران یو کذبو دروغجن غړي وی آیات نه آیاتونه زمونږه اولایک دا کسان چې اصحاب الجحیم خواندان د جهنم دی یا ایه الذین آمنو پنځم عقد پنځم قانون پنځم قانون څه دی هغه دا چې په الله توکل په الله ځان سپارئ ته بل چا مکوئ یا ایه الذین آمنو او دا ما قبل تاکید دی اے مومنانو اذکروا نعمت الله یا کی نعمت الله تعالی علیکم پتا سبانی اذا هم قوم کله چې قتل کو یو قوم ان یبسطو الیکم ایدیهم چې دروګ د کلاس نخپل تاسو ته په حمله سره دا کم وخت فقط فایدی همانکم نو بند کلا سن دا وی تاسو نه بعض وی دا په یو غدا کې چې مسلمانانو د مازیګر مونږ ټیم را روانو نو کافر ویلې موږ په دغه ټیم حمله وکړو الله تعالی سره کو صلات خوف دغه کو نازل کړ چې صلات خوف کړه هغه قادر نشو یا هر وخت الله تعالی چې مسلمان نه دغه حالت یادې چې کافر د حمله کوشش کوي الله تعالی ولا ناکام کوي ډېری پیری دا چې کی سړی بچ شي کنه فکفای دی همان کوم واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله دې ځان سپاري مؤمنان